په حلب کې د سوري مرتدینو برید په شا وتمبېد. د سوریې مرتدینو غوښتل چې د خپلې بادارې امریکې د هوایي او ځمکنیو مرستو باوجود په حلب برید ترسره کړي چې د اسلامي خلافت د زمرو له لورې برید په شا وتمبید.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 د خراسان مختلفو سيمو ته د غزو القرا بنشر الهدی وفدونه ورسېدل. لله الحمد له پېړیو وروسته د اسلامي خلافت تر واکمنۍ لاندې سيمو ته د غزو القرا بنشر الهدی وفدونه ورسېدل او د نبوي منهج د احيا لپاره لس په کار شول. د کوټ پېښې عادلخېلو سيمو لپاره د دعوت او مساجدو نوي مسؤلین وټاکل شول. دا په داسې حال کې ده چې د مامن منطقې اړوند د سنځلۍ د جومات د ترمیم چارې هم بشپړې شوې او ورسره یو شمېر نورو مساجدو ته د دعوت او مساجدو د دېوان له لوري اړین توکي برابر شول.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 د ښوونکو د روزونکو متخصصینو هغه ډله چې د نوي نصاب په اړه هر اړخیز معلومات او تجارب لري، ډېر ژر به د خراسان ولایت اړوند مدارسو مدرسینو ته د نوي نصاب د درسي میتودونو په اړه ښوونه او روزنه پیل کړي.